چې براتو ته دی جو پټ وتا ورغون ته باندې دي سره مستور په سره کوي دا روح حیوان شي د دې روح سره د روح انسان تعلق دی دا الله نه بره روح دی د دې روح سره د بخار حیواني تعلق دی د بخار حیواني سره تعلق شته چا داغي روح انساني او هغه روح انساني بیا سره پوي او بیا پر تفسیر په خپل کور کې مختلف دي حواس علم لري او کنه سکو لري سکو نه علم خود نفس کار دی دا روح انساني کار دی او دغه روح انساني سره دې په دې بدل کې ساري دی ځکه دا شټو لکه مستحضر کوي هغه معلوم بلې بیا بحث دی چې علم سکو حاصل دي به اکثر تعلق ساتي دو نو نو زو دغه مراد شو هغه روح انساني او د روح انسان لپاره محل شو روح حيواني او د روح تعلق جو سره ده د غیر سره نو تعلق سره کو انسان او د دې وجه چې کله موږ موږ کو د جنادي په کوم ډول راغلا حناف دي د سیب محاذ درېګا ما ویلې په لیکه سره ده او دغه کې یاد کړل نه په دې کې روح حیواني دی او روح حیواني تر کله مشابه روح انساني او انساني خو درکات کوي ایمانیت هم دلته دی نه دوی خبرې نه پاره کو ایمان هم دلته دی او سوچ هم دلته دی نازل کړه په ځړ باندې محل د ادراک دار دا په نور خبره او یا د دې هغه مقاصد چې هغه توحید دی رسالت دی وغیرہ اصول دي و انه دا قران په اعتبار د اصول سره په کتابونو مخکنو کې دی یا ذکر د قران په تفسیر کتابونو کې دی یا مقاصد اعتقادیه د قران په تفسیر کتابونو او بیا لاړو فقه ته نو چې فقه ته لاړو نو فقه اوس مسلې کو سره اوس په مانځو دی یو په پارسي باندې په پښتو باندې الحمد ترجمه کوي الحمدلله ترجمه لري وای او ټول کمالات الله لري مربي د مخلوقات دی رحمان او رحیم دی مالک یوم الدین وای دا ترجمه کوي نو دوی څنګه ابو حنیفه مشهور کوا چې وشه سمرا انسان کول شي عقبه کوي اس نو یستي نو ترجمه ترجمه کوي خو نور خبره دا پکې یو بل شو ان هو لګي ذکر د قران په کتابو مخکنو کې دی یا و انه مقصد د کتاب په کتابو مخکنو کې او لم يكن لهم آیه ایا نه دا موجود پر آیت نه اجعلوا د دې لا يكون لپاره اسم څه شو اجعلوا او آیتن خبر مقدم کو د خبر مقدم د چې اسم دی وګد دی په دې پوښي او دا وی مقصودیت دا چې کېدل د قران نه د قدرت د الله دا ډېر غټ شی دی نو ځکه می خبر مقدم کو ایا نه یې پاره نه یو معجزه یو دلیل چې معلومه دی قران نه علماء دا چې دا وی دا مضمون په قران کې وین دا په تورات کې دی په انجیل کې دا معرفت ثابت او علم هو نه عرفه ما غنا عنهم بچ باندې کړی ما کان متعون هغه دي کې خوشاله کړی شي هغه مال هغه دولت هغه څه پیدا کوي چې کله زما تمتع شنو وما اهلكنا من قريه نذر اكرم وكله مراد كنا اهل لكن الا لها مسلم مگر دا غیر پر دون چې هر کله ته دون کړه ذکر ذکر سو کوئی حال دی یو خدکا چې وینه من السمع لمعذور تا اوریدو را دي پسند کړی شي وي خو خاف خاف سبا تیرا اوس نه سو کوئی مخالف سو کوئی پوخا هم هوا او پوخا دا وشتل کم چې پیغمبر خدا راغی وشتل زیات بیا په قرآن کې دوا آیاتونه ورشي په دې آیاتونه کله وایي نشي اورېدي او کله یې وایي لم تکسر پسې شي یو ځای ناوري الا من كتب الخط فاطمه شهاب صاحب په کومه روان دي نو بیا به چل نو سو ګوي فخا نه وشي وشته اوس خو تر هغه مخالفت نه عذاب اسو کوی چې نه فخا هم او اوس به هم او دي چې وای دا سمعنا ان پورا کلام دا اوریدونه د قدر معتد وای هر کلامنا دي معذول دي او څه کلمه نه مواوري نو اقراوري او بیا په کې ابن خلدون کلام نقل کوي او د ابن خلدون صفات هم کوي ابن خلدون مورخ دی ما ته دا تاریخ نشته دی اردو کې چاپ کړي خو اردو ما نه فن لکه عربي ما سره نشته مقدمه ابن خلدون تر ټولو سخي په عربي کې مشته دی په اردو کې نو په مقدمه کې د خلدون څخه ډېر خسته خبرې په خپل تاریخ بیان دي او مولا هغه روح المانی ولې صفات هم کوي هغه د قسم دي اسمانون د جراتون هغه بنسو اوس نشي او د اثر په څو ګرځي چې کې کې کې کې بیان درلې خبر راوړي او دا لري د وجه بیا دام وایا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی ابن صیاد سری دو دو نو څوک قسم پر خپل لاس کې سورې دخان لیکل دلته دي نو سورې دخان انیمه خبره اوره کوي نو دا خبر شته او بیا اوس بعد خلق پیدا شي او نکاح نه شي تاسو تعلقات دا پکې غدري قسمه هغه خلق ندی نازل شوی په دې قران باندې او ما طرف ضرب به نازل شوی شیطان به په دې قران وما ينبغي لهم او داول مناسبه له كل شیطان شیطان خبروني وما يستطيع طاقتهم الذي انهم دا شیطان عن السمع دا اوریدو دا خبرو دا فرشتونا لمعذون پسند کړی شي راغب وی عشیرت ته وی عشیره هغه خلک دي چې په ځان دی رمی چې کله سره تا سره جګړه مګړې کوي نو आवाज ټوکی چې راشي نو ځان په ډیر کی او څومره ډیر شي عدد کامل ته ورسي تاسو شمیر وره کنه او مفرد عدد مفرد دی او پوره نه ورسي لس یو دوا درې څلور پنځه شپږ وو اته نه لس بس او بیا په قبیلو کې قبیلې دي دلته په یو شاد دي یو قبیله ده بطن دي فخر دي بلا کوي دا پکې اقسام نقل کوي طبقات انصاب شپږ دي شاد قبیله شاد په تشین لکه عدنان قبیله هغه د غبیا مضر عماره د قبیله لاندې او بیا رابطن د عماري لاندې شي او بیا باندې موږ شو فخیر شو د فخیر نو وروسته بیا کوم تفصیلات کړه دا کله تلوي تر داس اوس الله پیغمبر ته وایي خپل قبیله خاصه وګوره ولې ای دا وینا سوګوي لپاره ته هم د محابات راشي چې نور چاته وایي خو خپلوان ته نه وایي دغه ته هم چې نور چاته وایي خپل ته نه وایي مداګره یا د پردو خلکو اصلاح هم ضروري ده او د خپل اصلاح د ټول ضروري ده شروع په ځای باندې کې خپل لکه قران چې وایي جنگ چې کین څنګه یعونکم الکفار قاتل یذین یعونکم الکفار او دلته بیا نقل کوي چې نبی سمتا دا یاد راغی صفات او خو او ته یا بنی فهر یا بنی عادی بتون د خوښ راټو کول شو یو سره په تیر شو ثقافت دی ولته را بولا او آی ته خبر راکې کتاب سره وینا کوم چې د دې خورګې په سر کې دشمن روان دی په تاسو حمله کوي تاسو بسوای ما په تصدیق وایي ما ته بچی وایي کنه هغه ما جرمنا عليك الا تقع تخرج مشتاق تام مخرب دروغ شي استاذ پر یو دین د عذاب مخ ابو لهب تبا لك سالو میں طول مشکل تبا و بادشاہ علاقے الحارث متنا نبی سو تبا بل روایت پیش کوي د احمد و جماعت چې نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو تخصیص کو و قریشانو یا په قریشن کې پلان کو په پلان کو کې پلان کو په پلان کو کې پلان کو یا ماشر بن تابعین او یا فاطمه بنت محمد انقذ نفسك من النار فإني لا املكه خبره پوښتنه یو بل روایت هر څه جوړې په کړه چې خپلوان روان کړي عبد المطلب سالو کسانو هر څه به کوم څه شیخ وو ابو لهب خبره کوم کې شو وې دې جادو کوي په تاسو خوري شي ته سبا بیا اخر کې بیا په خپل مسلم دا وی ان نزل الیک من الله تعالی وان صالح الكل وطريق الجنه کله به کوم قلش راول کړي کله به خپلوان راول کړي مختلف وقت جناحکا خکتا کسان سان مدیرو د ماده سان یا طرف کټه کټه طرف او د کټه کول طرف ما ترجمه مخکې کړو او سم بیا کوم دا نه چې اکثر سورا شي نسي نسي شو یا تفسر دلته په تور د استعاره لکه مخکې ما وی چې مارغه چې تکرپت راشي او شرګان تخفین او چرګ ورګي د خپل بچی دی وزر لاد دي کی یا چې څوک لري چې محمد نه هرڅ مکه ځان مو راوي نو عاجزه ته وځنه سانګ اوچت کا تکبر سانګ کته کا عاجز تواضع کا او دا مې تاسو یو چې مولا څه پکې راځي چې خو جنا کا په دې کې نه په بل کې وخت ځل هما جنا حضور ملک ته څه کوم دا خبرې چې کینه بیا بدل تم څه وکړه او څه چې پیغمبر کې نشي دا پکې عاجزي کوا یا پتور استعاری باندې تبعیه یا پتور تمثيل لگا تحل طرف مشابه شي پینا بادشاہ ستادی سره مسلم رسول الله ایماندار وي پینا تاسو کستانه فرمانی کړ خره کو وای زه به ظالم ولا انت تاسو عمل کوي وتوکل اعتماد کوا على الرحیم پدو مهربان با دا نه اسباب من لته اسباب بلته اعتماد په الله کې مخکې تاسو سورې توبه یاد کړئ روح المانی کسی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَعْتُمْ تیار کئی لکفار مقرفر سمتاقت چلوی من قوة ومن رباط الخيل ترشبون به عدو الله وعدوكم دا بدر جنگ وشو بلا اسباب وشو دا چوتنوئے چار وقت بلا اسباب اللہ کار کئی اسباب بلتائی وتوکل علی الرحیم یا اینی چې مانځه کې پورته شي یا چې یی تاسو کوم کې تهجد ته پورته شي او بیا چې سار راوځي په کوڅو کې ګرځي نو یراک او تقلبک قلت لا تستا پمان گزارو کی دا وسه خبره کو یا مجاهد دې په مانځه باندې وراره ورسي نو د دې ترستا به هم قتل لیدل وي او یلقون السمع دا دروغجن چې سواوري هغه ورته شیخ وړاندې کوي یلقون وړاندې کوي السمع مسموعات دا دروغجن واوري نه هغه ورته شیطان نه هغه وړاندې کوي خلق ته شاته ورته موږ ته کاهنان وایي اکثر پکې دروغجن دي دا بلای چې اکثر پر اپاکینو کې چې مدخ کی اپاک دے او اکثر پر دروغجن بال په اپاکینو کې نشته نشته هم دروغجن شو بیا یو باندې نه اکثر خبرو کې شتین دي اکثر دروغجن په اکثر خبرو کې دروغجن دي د سینما چې دروغجن کې بیا تقسیم دي دروغجن دروغجن خو دي او اکثر خبره دروغجن دي هغه دروغ دي سو کې شیام اکثر دي دروغجن دي اوس هغه اعتراض وکړو او بیا جواب کوو مخکې وی شارک د انسان معلوم اي يكون الثمر الفينير چې وړاندې کوي مسموعات او څخه ورغلي کنه مخکې خو دي ناوي معذور دي ما د قدر موتد به د کلام معذور دي یو خبره او سما وړاندې کوي مسموعات نیمګړي نیمګړي خبره وړاندې کوي چې واوري نو بس یا د خلدون خبره هغه اوریدلې د اسمان په باندې شوې او اوریدلې د اسمان په دې په خصوص یو دی راوړي هغه هغه دا اعتراض یو بین غلګي دا هم پکې وایي په دې باندې هم کافي بحث کړی اوس بل یو اعتراض دی دا پیغمبر شاعر دی او شعر تاسو پیژنئ دومره به اشعار د خلک شایفونه وي او مخکې تمات خبره کړو چې سره خبرې کوي نو خبرو کې پنځه قسمه خبرې مواد کلا یقیني خبرې پېښ کوي نو هغه هغه د مسول حکمت په کوم او په فلسفه منطق کې څه ویل شي برهان بل معنی سره غلط خبرې کوا او خلق دې دوکا کوا مقصد شرمول شپ کول شور کول هاته ټول حساب سره دلته دا اصل نقشه واسه وردا اخته او اس منډي وهي دې لاري منډي وهي درو دي کنه دې منډي ته نقشه راځه اصل نه کنه خو ته په دې خبرو کې نو خلق بدو کې نو په بوهان کې حق رسول په خطابت کې خلق مطمئن کول دي زه د خو خلق خبره کول خوري پیر بابا خبر کړه کاکا ته خبر کړه پلان کې مې ته خبر کړه خلق په خطابت راشي او د وطن ملشي خلق خلق چې چې هغه نه راغله مسلمان او خیالي خبر دي سره خوشاله کوي یا خبر کوي قبض او وخت مقصدي قبض ما سره خبر او بس خوشاله په اشعار کې صحیح ده دې کو تابع غاویان دي علم تر دې کو انه په کلی ان چې پاره خور دې کې پاره کله کې یهیمون حیران روان دي خبر پوښي دا وهمونو د خیالونو په خیالاتو کې د گمراهۍ روان دي په دې پوه شي کله مرثي بیانې پلان کې مر دی او دا ګراګان پروه او کله په کې مت هي کوي پیسې غونډي صفاتونه کوي د خلکو پیسې کې غونډي کله یو کار کوي کله بل کار کوي دا دالي کار د ډېر عزتونو شلول کوي په هستول تبول مده اعتراضونه کوي په هوښه کنه دا ټول خبرشته شاعرانو خبر دی او انتخاب شعر دسی وی کړی دی دسی کوم دا ټول کیسې اختیاري اختیاري په جن یو دور شي واقعات کې یو شی زړه انتقاد کوم او واقعات یو په ذهن کې محکم په ذهن کې پروت دی بهر څه نشته دلته جوړ کا او دلته خپل توای دي تخیل وانهم یقولون ما لا يفعلون کای هوا چې وزینو کینو اوس ټول شاعر باندې کو تلخ کولا الا الذين مگر شایان چې ایمان داري په ایمان یوازې او عمل الصالحات خکر نه کوي په دې امکان کې وذكر الله كثيرا او الله دې دې یادوي وانتصروا مدد کوي بدل اخلي من بعد ما ذريو پس چې پاري ذاته شي یو هو دا الله یادول کې توحید خبره کې اشعار کوي په توحید دا الله په تابعداري د دنیا په بیرغبتۍ دا الله په طرف ته د ميلان او د پیغمبر خدا محاسن بیانوي دا معجزې بیانوي د خلق سینو کې کینی د پیغمبر خدا د کورنۍ د صحابه کرامو دا غي صفاتونه کوي بس د دین د پاره اړم د توحید خبرې کوي د پیغمبر خدا صفات کوي مناقب بیانې د اسلام په حمایت خبرې کوي اټو اتیا دي کنه حسان ته په بخاری کې راځي او دوهم حج بیان او د دین یا بلبل یا تو حاجم وروح القدس معك جبستا مرګره منبر به وکړي خو دې منبر ته وخیږي او دوهم او حاجم وروح القدس معك ابو سفیان د حارث زوی د پیغمبر اخر زوی دی او د پیغمبر خلاف یو اخر کې مسلمان شوی دی صحابي دی هغه زوی دوه ډکه اول کې مخالفو هغه توي حجوت محمدا فاجبت عنه تر پیغمبر او زو دغه جواب وعند الله في ذاك الجزاء حجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعيدي غير محمد منكم لقاء ته پیغمبر مخ روان دی په دې بیا کې روان دی عبد الله روحه خلوا بني كفار عن سبيل پیغمبر لا بره د کافر وته خلوا بني كفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنبيه ضربا يذل من مخيلس گزار برکو لا سر بني مزو حضرت عمر وتوای د پیغمبر په مخ کې په حرم کې د عمره په حال کې راځي پیغمبر خدا وتوی موایا وایا دا په کفار وخت اثر کوي نو نو بار بار شاک ویبر سیکن او داغا شاک طول پر سفر او دا دین دا پار من دا دا دین دا پار لیر خستا شاک وکیل او یا خب بیا انسان دا بس شی ولیکن اشعار متقص اشعاری کن نو پر یو وطن کو مشتر نو بعد خلق شاعرانی دا دین دا پار او دا ظلم دا دا پار دی ان زنمو صالحاتی او پر یو خیلی بیا کتن دا اشعار کو وسالم الذين ظلموا معلوم في ظالمان اي منقلب ينقلبون چې کم طرف ته دی روان دي دا دم کې شولا چې کم ظلم کړي وقت كان السلف وي په دې آیات باندې دی یو بل تواز کو او بکر صدیق خط لیکو عثمان بن عفان ته راځي لیکل وکړه او د بیمار هو په خط لیکو او مشتمل دی هغه سورۃ اوصاف التم قران ذکر دی او دلتم دی او پیغمبر صلی باقی تلک آیات القران مخکې نو زریو چې په بای سورۃ کې د قران ذکر هم کوي د کتاب هم کوي دلته دوار شو دا الکتاب په داخل کا دا آیاتونه د قران عظیم الشان د کامل لستو والا کتاب دی کتاب مبین او د کتاب واضح کله قران مخکې کوا کله کتاب مخکې کوا کله اهمیت ته قران یې وایا کله د رسول کتاب دې اهم کله په کتاب یې کې په جنت دې اهم دې او یو معرب کوا مخکې قران نه کړه کړو نن معرفت کړو مخکې کتاب معرفت کړو په یو کې په تنویر تعظیم کوما بل کې الکتاب په پاره څنګه د جنس او د کمال کما دا خبر کو خدان حالکم خدان و بشرا خوشخبری دا هدایت ته فاطمه ایماندار خو اصل هدایت من دلو خو زیادت ته هدایت راولی کنه سوق دی چې ودرې مون ورکړي زکات او فقرت من خالص یقین ساتو آکه هو مقابل چې ایمان او فقرت من دین علم احوالهم فاستقیم نو تجمال دی وهم یعمون دی پکې حیران او تغین چاو الله خالق الله دی نو پر اله سره خالص الله کو کله کله شیطان خبره عمل کوي تکلینا نو وسوسه شي معتزله ګره دا نه مانی چې الله په خلق فنا کار عمل کوي دا نه مانی نو وی الله ور طاقت ور کړی دی د علاقه کې کار چاو کړو دو کړو الله په اسناد مجاهد شو اسناد د سبب شو شون چې هغه سبب دی لدی خبرې هغه طاقت نه ور کار به ولي کاو دا کسان د دې پر ناکار عذاب دی او په غیب کې خالص نقصان نه دی وانك تلقى القران ابشك تقول لك القران من لدن حكيم عليم ده طرف ده حكيم عليم دلته کې نقطه وګوره کلام دې مستند د قران بعضي حالات کوي دا قران باندې خبرې شو او دا تمهید دې چې ورستو کیسې کې روان دي دا غي د پاره تمهید دي بنیاد دي دا لکم دې الله خبرې کې انك بشك تو دا خبرې کیندا او لا تلقى خامخا تقول کې چې قران د جانب د حکیم علينا دا خبرې ته الله طرف نه کوي تا ته وحی شي دا د خپل طرف شي دي ودي لا ته پیغمبر شي دا خبره ته معلومه او حکیم دلته دلالي خبرې کو منطق سره مو معرفت تشاوري او ایجاد تشاوري په انتهایی احکام باندې او د انسان حکمت چې معرفت ته موجودات وکړي او په اند خیرات نه کوي نو که تاسو حکمت وایې کنه چې حکمت څه ورکی حکمت څه وایي علم په حالات د اشیاء على ما هي عليه څنګه دي هم دقه علم راولا بقدر الطاقه البشريه بیا تقسیم وکړ دو قسم اشیاء دي یو غل زما طاقت نه بهر دي اسمان زمکا دیوال غر دا من کې دخل الله دا دې په حالت ولر دي څه شي حکمت نظر مقصود نه علم بل علم دې پسمان دي پاغه شیو باندې دا غي په حالت نوم چې ستا طاقت شته مونږ ستا په طاقت کې دی روړي دې په طاقت کې دا دا کړي په طاقت کې دا غلا دې په طاقت کې د دې په حالت نوم له حالت سری دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی دا مستحب دی او دا حرام دی دا مکروه دی دا کفر دی دا اسلام دی دې ته څول حکمت یا د مخکې حکمت مقصود سو ځکه عقیده قائمه ده د دې مقصود دی ځکه عمل کوکا یو کې داشو الله ته حکیم هغه معرفت ته موجودات لري نفس الامر او احکام پکې چې کوي احکام دا فعال کوي حکیم دې حکمت والا دې او علي پوهه کې وایس قال موسی یا هغه وخت چې ویل الله په موسی دا قران چې ویل شنو وینا دې لوته کړو موسی ته ویل اهل ویل موسی خپل اهل خپل دې اني انا سنار ما وګورم مخکې ما ویلي ځان مثال څنګه چې روانو لس کاله تیر کړل تا نو بچین شي دي روان دي وي د مور ملاقات ضرور ملاقات د وطن ملاقات خبره وګوره یې راشي د قطر چراغ په لارې زویم وشو او تیاره هم ده او یخنی هم ده الته یې وګورئ نو خدای ته وایي مرګي وسره لري هم کوسو انتظار کوي او زه راځم او که آی لواج وي نو بیا صيغه د تعظیم شا او کوسو کې صيغه د جمع او د مذکر وي تاسو یاد دي مخکې ویلو مخاطب کې کله کله تعظیم راځي متکلم کې مرادي او مخاطب کې مرادي دا پکې فإن شئتو خزرت سره دي خپل خزرت وایي فإن شئتو حرمت النساء سواكم کدی خوخی استاسو نه ما سوا به ټول خدي حرامي کما کته په دې خوشاله دي استاسو نه ما سوا ټول خدي به حرامي کما محرم سوا کوم کوم بګرا کنه مذکر کړه مؤنث پات شو او واحد پر جماعت سو دا پکره که حدیث نستو د پیغمبر خدا خپل عشی بیسه خبر شو ورتوای التاوی ته خبر کړي مذکر کوي کړي مؤنث کوي نو تحذريهم ادينه وایي تحذروهم دا پکې حدیث دی یاد و مطلب زمانہ شو چې صيغه د مذکر او د جماعت د ټول خبرې چې عربي درځي څنګه کې باندې چې عربي درځي ګوهېږي دا خیر دا خبر انو خلق خلق وی چه امکسو کو امکسی او یو دا ټول جماعت جوړه دا ټول خبرې ته طالب دې ته په خپل خپل نه ورس چل شي چې نه وي نو سه بچي اني انس نار ما ولدو ساتيكم ساتيك نه ساتيكم خام خبركم تاسو به ها نه لرم به خبرې په خبره ته ور به یې چې به یې په دې منځ کې ما دلته وی لا ګډه ورشیرا تیار دا تور شپه دا بس دغه وهی با دغه څنګه تیلی دی یو کو ورنه نه کوي اوس پاتې دا خبره چې دا په عربی کې وي دا احتمال نه چې په عربی کې عربي ورځي او دا هم دی چې نقل باللفظ نه نقل بالمعنى دی او آتیکم رحمه الله تعالی شهاب الکلام به قبس اغسل شي انا بلامبر او انتبهوا لعلكم تصلون دې پتا ځان ګرم کړئ یا سیغه مذکر او ځکه معلومی یحنو فلما جاءت راي حال ورته ور نو په دې په خیال کې یا ولګه نو دی اواز ان بورک اواز لري ان تفسیر بورک من الله برکت دې هغه څوک چې په دې ور کې اکا تعویر کی نو بورکا من فی النار اللہ یعنی قدرتو فی النار علمو فی النار قدرت پا دی اور کمشتا دی سلطانو فی النار تقیزات پا دی وَأَلْكَ عَصَاكَ دا هو تأويل شو او سبحان الله اکذین کی راضی چې دا الله دی پاکی دا الله لپاره ګوره دا رب العالمین هغه د دې منظر دا ونه دا الله تجلی دا ګوره دی الله دلته نشته دی دا پکې هغه زین ته کوم شراتلو چې الله هم دقه سیرنا لري کړي ولا کې شدا یا دسی نام سبحان الله یا موسی انی انا الله ز الله ما غورو خان حکمت لك والقي عصاك امثال العصاك یا کار د یری مکوا او انی لا خافو شان خدا چې زما سره رسول راشد التنی بل وخت به انسان دی خو چې زما سره یو زما سره بل حاضر وکړي ان زما سره دا خبر لا دغه کار فکر او بس نو نو نوري زما سره مستلانه په نور حالات هو به خو زما سره متوجهین په یو وخت بیا یې جری ملک نه خود الله کته کویا او دا پکې یاد لرا چې نور نه کان صالحان ګورې د الله تر توجه هو لا شي بیا یې رب راځي اوس په دې وخت کې د عصمت مسلې کې چې عصمت ته ویلا په پیغمبر مسله خو نه یې ګنده څنګه په کې د عصمت ترجمه کړې خاصه تحقیق کړې چې عصمت ګورې د سړي طاقت لري کوي نه ګورې خاصیت ته مسکه بیان کیږي چې دا دې په وجه باندې ګناه بند وي دې دا ترجمه غلط ده تاسو نه خو تاسو کی ولې دا وګورئ وای ته دا وګورئ که سوزو دا کذب ممتنع دا زم کوم ترې پیغمبران د مت بیا قابل څنګه دي رون توایا په روخه ته باندې ورخه او کون توایا سندر ته وګ مګرخه او دغه توایا پر دې وخت مخور هغه هلي په خله کې نه ور توایا پر دې وخت باندې خورخه په دې پوښتنه او یو سره مجامعات نشي کولای ته ته تر دغه تمن دي کېږي بیا مت حسنه او د دې وجه پیغمبران هم یې ویل لا یمن مکر الله الا القوم الخاسرون نو دا په کې راو دا مې ویلې څه خبرې مې وکړې چې مخاطب کړو پرځي او هغه ته خبرې مو کړې او ته مې پوه کړې کني پوه شي الا من ظلم نو کې پیغمبران غلطي نه کوي الا من لكن من ظلم ما او تاسو ظالم شي ګناه وکړي اکه اسلام متصل کې وایي چې پیغمبران نه د پیغمبري نه مخ کې یا د پیغمبري په دوران کې وړو یا غد سهوا وغيرها کې الا من ظلم ثم بدل سن بیا بدل کړو ورخو فاستبدلنا زه بخون کې مهرباني په اوسې زما په خبرو باندې نو کله اسلام منقطع پیغمبر نه هیڅ نه دا یو خبر لكن مزموته او یا الا مگر هغه څوک چې زلمه داغي نه سکیږي او مخکې تماسوي خبره پوه شئ د بعض درسونو سبقونه راشي چې په دې ګډ کې وای دنه او چې خلکو تر بیا کې کتاب د مخامخ کې بیا نشي ویل ورشي او د سره دلته یې نه په میدان کې هم ښه عبارت هم ویل شمه مضمون هم ویل شمه او خلک شته چې مضمون هم نشي ویل عبارت هم نشي ویل ځان دې خبرې کوي خو چې کله میدان کې بیا سم نشي ویل ورشي چې الحمدلله موږ به سترګې راخاره کړي نو بیا به څوک نه وي په خبره پوه شو اوس دا پکې بل مسله چې خلک کوئی دې چلو هغه چلو الا من ظلم ثم بدل حسنا فبدل کړه او پس بدینا وبخون کې مهربان سي لمن قال مش ينزل قبل رسالتي وخصوا بعضهم دا پکې وایي خبره وادخل يدك في جيبك دنك لاس په گریوان کې مخکې ماوی د جیب یو ترجمه دا جیب موږ ته جیب وایو ایو جیب دا دی اصلي ترجمه په عربي کې دا گریوان او دې ته هم وایي خدا مولد لفظ دی دا مشي کوي چې ورشي دې پښي ودغه مولد منهم مولد اے جو جو قمیص کا مطلب اسمه المفتول الصدر تصیف الکولا الجلس او په بعض آثار کې داسې راځي بیا روان دي دا پکې تاسو اوس نه ورځي چې هغه په دې وطن کې د خو خلق ګریوان ته معلوم د خو تاسو ټول ژوند دي زم چې له په دې وطن کې د خو خلق ګریوان دلته دا دي دا دا دي دا اوس څوک نه وایي اوس دې خبره پاتې شوې قزامي پړه اوس نه احتیاجي پړه نه سیوتی مرد کرده دم را بکخا چه بادو دا گریوان ناروا دی او دا دی گریوان دی او دل تا گریوان دی او شا تا گریوان دی دل تا نئی دا دی یهودو کمی سنی استا کمی سا یهود دا بخواه اوس سګوي اوس خو ټول عرب شو کنه یو زمانہ یا کوم اقلام کې شي یو دنګ د شي هوا ته رسیدو دا چې بس ځان په کتاب کې څه کوي اقته دین ویل شي دین ته نو معلوم چې پلان کې څه کوي دې په دې راکړي واخل یا لکه فین کې حضرت یو صحابي دی من ده هغه دی معاویه بن قرب ویراغ لما پیغمبر ته په یو جماعت کې ما سره بیاسو او کمیس دغه کولا و بټلی ما بیعت کو دن مقداس په ګریوان د کمیس کې داسي نو په ختم نبوت باندې داس ولې روزي بيضا اسفين من غير سن دې د مرزنا او پیڅ آیاتین نو ته تر مستدار وسه بیا به خبر کوم آیاتونه لیدل کوم نه خو د قرآن لیدل کوم بیا د معارضه متلفظ بیا علاوه وکړه بیا سره اسناد د فعل چې په غیر مولوتا د ملابسه لیدل کې هم ما او تای هم وای دا نه کې مبصر وي اسناد نشاته وکړو دوی ته نو کړو مجازا دا واضح وي مبصر وي نو بینتن واضح الاسناد مجلس اسناد سبق شو ما او تا دل کولای شي د دې په وجه باندې نو ځکه موږ ته سوي دا لیدو هغه هذا سر مبين دا خو څه ښکار وجحدوا بها انکار کوي د معجزونه واستيقن حالهم يقين ساتفاغي انفسهم پس کې یقین نه هو بخل نو دا بل ظلمن دو ظلم الله ایتون سره او علو تکبرنا وګوره څنګه انجام تمسي یو وخت سره وانك تلقى القران من لدن حكيم على يعني القران تاته خپل نه مول شي دا الله خود لدی یو کې سره دلته موږ دا شو دلته وایي چې کسی نقل کوي دا غیر لپاره د تمهید کې خدو تمهید لما يكون قاسس یو کې سره بل څه سره او سوي حمد دي الله لا فضلنا چې موږ ورکړو په دې باندې بیا وایي ابن کثیر کوهمانی وایي علم غد شی دی آیت کې غد دی چې علم خشی دی شرافت ته علم دی زکا دی الله حکومت امر کړل دی مال او دولت امر کړل دی او دیو شکریه په علم دا او بیا پکې العلماء وسلم بیا په ان العلماء ان الجهل لم يوصل من ربهم انما ورثوا علما دا لکی رضین دا عبدری کسا نقل کئی جان اصول علم جو تو جان رہے جان جان جان اصول جو تو دا دین رسید کتاب دے پاکی کن کتاب یو پکې دا کتاب دے دا رضین عبدری دا غی په حواله من نقل کئی ابو هريره عبادت وخلقو جماعت د پیغمبر بیا تقسیمی او تاسو التناسی ټول را باندې کوي سره هیڅ نشته میراث نه سره خو یو خلک یا ابا او تاسو د پیغمبر میراث کم میراث وانا شوی میراث نه کوي نبی علیہ السلام یو رسول دینه ولا درهم انما وسع علما دا علم نه دا دا بل ته یو یو کې نه بل الحمد لله الذي فضلنا على كثير پډیر خلق او پټول خلق نه ګوره پډیر خلق دا پکې موږ چې غواړو خو یو په پټول دنیا نه ګوره چې زموږ مولا شما د ټول دنیا نه مولا نو تر شما متحد العلماء ان يحمد الله على ما اتاهم ويتواضعوا ويتخذوا زمان غير غفعل مشترك ان في عباد الله من يضل في الدنيا پوه کنه زمان هم هغه کار نشته عدالت واقع نه کړ حضرت عمر خلقو محمد راوي خدای دې څور کړه الله خپل الله هو واتیتم له نقیل تر یې خدای په شو سره پون شو کول دا خبر ومني دې خبر ومني كل لا تبقى من عمر پوښي حد سره د عمر نه کوي دا بل سړي په علم باندې نه خیال کوه خا دې سمکه واسو بس دې ګلای مو بل ځای ګلای شته دا په خوایا نو دې کې دا مسلې هم یادوا الحمدلله دې فضلنا على كثير په ډیر باندې بندګانو ایمان دارو او دلته نقل کوي د ګڼو متکلمین خبرې په یو عبارت باندې راغونډول دلته مشو وقالا د دې ډول وقالا بیا شیګان را مخکې کا شیګان د پیغمبر میراث ته ښا دلته ګور په ور سليمان سليمان پیغمبر دی او پیغمبر میراث ورسره یا مخکې حضرت زکریا او یحیی خبره کوا چې الله په سوال کې زما یو زوی زما پیدا کړ زما وسی ورسنی یورسنی او ورسنی علی یعقوب چې راځي مو دا پیغمبر دی میراث نشته ولا نحن ما جنب غیر ان رسول ما ترکنا صدقه بل پیغمبر ټول مال چې الخيرات او دا یو ځای خو نو ځان ځامنی او دې ته مجازا میراث میراث مال ډول راځي مجازا وقال يا ايها الناس ويخلقوا علنا من تعيش منطقه التوحيد خبر مرغانو په تور د معجزه الله مونږه د پیغام په لنګه دغه مرغان خبر خود لري فاوتینا من کل شیء راکشم ته هر قسم شیونه من پکې تدویز د هر یو قسم پیغمبري را کړی شوی دا حکومت هغه پیرانو ستان مستقل کړي خو ټول خبرې دي د جنگ خبرې ان هاذا له هو الفضل دا غروال احسان دي المبين واضح وحسر سليمان جمع سبا سليمان فوجان داو پیران دي کې بني آدم دي اکمر غان دي تراوکی فوجان دي بادشاہ په زور ور خلک برابرې کنه نو خلک غلا مکو ته واټ کو نه لرم کنه او حسن بصری وای قیس دروازه پکار چې منه کوون کی دا پکې دروازه منه منه او په دې کې ډېری کسي نقل کړي دي تفسیر باندې کې اخر څه وایي یہ وقت الاخبار کی اشان لا اول ہے پالا کلمان دیم ایمان تو قرآن سیدانو خبر لگے کوا و ایت نسال او رأس اتا دا مدد کولو لمالا ها خبر مکوا یا غیر صحت نوی بما تنو کثیر من قصات والمورخین تاک مبالغات شنیوی او ته امکان لري طاقت د الله شته مې په یاد پرې کار نه کیږي دروازه به خندا پرې کو د ښکارته او لا یاذ بالله د خبره کوا چې عقل ته منډې نه وي هغه چې موږ ته بلا کسي نقل کړی دی نو هغه ټول پرې خو دی درې ثلاثه مفعل په کورسي درې لکه کورسي مونږان به کنا ستل د بني ادم بیا مونږان د پیرانو بیا مرغان رسول دا ډېر خبرې دا ټول خبرې کنه حتى اذا اتوا سراغ على وادي النمل فما يرد ميغو باندې اوس د ميغو په باندې دلته بیان قران یو کتاب دی یو خدای مولانا شیخ فرید تانه تفسیر دی یو بل ویل قران ما استلې لګا ایسا زما یو دوستو د روح الله پلار محمد عمر دا نو پاره کې راځي بیان قران ته دی دا صاحب نه یې شو یو د زنګا غلام محمد قادیانی ایو دې بل یو سره محمد علی لاهوری او احمد علی لاهوری استاد دا غنه مخکې محمد علي د مرزا غلام احمد صحابي دی هغه مرزا ته پیغمبر نو مجدد تفسیر کړی دا غوي دا نمل سړي ښه او دا عرب د عادت ته کله نور دي د سپي بنو بنو کل د سپي ځای کل د حدیث نو شو په بنو کل قبره نو بنو نمل نورو بشي دا سړي نو نمل قبره اوس نیکی خبر کړ دا پکې هغه تاسو کې رشي دلته نه مل مراد موږ ته نیږي وایو او په تور د معجزې باندې خبرې کوو بیا وایي دا خو د میاغانو خبره دا نه مل دې نه مې نه مل خبره ته ورته شي غنم کله میږي میږي نه مرګ جوړيږي وځي نه کوي او چې هر کله الله او تمرغان خبره خو نه په تور د موږ دا هم کولی شي راغه کوم یې ته نه ول باندې روان دي روان چلاو قال نمتون ویل یو میږي او دلته سړی یو تواس کې چې وسړو لار پرې دی ځکه چې به خبر نه سړی نه سړی هم سړی روان دی نیږي څه خبر نه وخت ته یل نه لیکن سړی وړي هم سړی دی کنه نو دې تفاعل ته چې لګا سب سیمان او هغه مرضی باندې خپې کې سم باندې خپې کې ولې باندې ظاهر کوي سليمان د خپل کې دي خو اصل کې تاسو راو مخامخ کېږه لا يحتمنكم سليمان پېمال دې نه تاسو زمانه په ځان له هم راشمون دا یې اوس باندې کې ګوري هغه بلا پښتن نه کوي هغه به خبر چې لاندې نه کوي روان روح الماني علا اوس نور خبرې کوي ښا چې د پیغمبر سليمان عليه السلام په باره کې میږي اړم دی چې میږي به سليمان باندې خپل کی او خبر به چې غلطي دي کیږي قصدن بنئ د پیغمبر سليمان صحابه د سيدي زموږ پیغمبر صحابه ولا سي نه هغه هم دا کار کوي په دې پوښتنه نو دې اوس په ګرځي د صحابه په باره کې خبرې کوي دا خبرې خینې دي ذکر سليمان عليه السلام صحابه دي هغه د تکار نه کوي ولا تمن طعن في اصحاب النبي ولا بالله هم تاصحابها ارمان دې چې صحابه خصم صحابه پورې څو خبرې کوي هغه په دې نیو په اختلاف کړي کف ځان ذالک واحد لازم د سليمان د مرګ په اړه کې هغه نه کس شيري په ځان باندې کوشي نو صحابه مبارک دا خبره کوخه نو خبره دا په ادب دا او دې خبره او د وجه معنا اوس مخکې ما کړی و په هم دي یو د سره کړو شو دې الهام ته هم ویل شم اصل کې وضع منع ته وایي نو ما ته الهام وکړه د دې خبرې چې د دې الهام په شکریا ادا کما او شکریا ادا کما لئن شکرتم لازیدنکم نو دا نعمت په محفوظ ساتم منع بكم زمانه بد الله نعمتونه دوزي اوزعني اجعل اجعل شكرا اكفه چې بن کما شکر د نعمت ستا او چا پکې الهمي ویل دي چا اولعي ویل دي کا حر دي تیزه کا مین کما چې څوک دې دغه نعمت ستاسو په مالک کړی وعلى والدي فمور پلا دې کړی دا بل شو د مور پلا نعمت هم په سړي نعمت کې پلا مولا او پلا مالدار او پلا مې خو دا نعمت وان اعمل صالحا او سزا عملكم خعمل تر دا د خوشاله او دنه کمالها پر رحمت پر کې په بندګانو نیکه نو دی خو پیغمبر دی او مطلب دا دا حال زما بدل نشي وتفقد الطير تحقیق شروع کړه مارو اراده کوي معرفت د موجود نه لري تفقد مخکي فقط څه وي معرفت الفقد کوم شي چې ورشي دی دا معرفت تحقیق شروع وې دا ټول مرغان او تحقیقات دي چې مرغان حاضر دي کنه او دا تقاضا کوي د دې خبرې د حکومت تنظیم بسړې کوي کنه اهتمام بالرعايه کوي مرغان څه شو سړي څه شو پیریان څه شو ټول فقال ايه ماليه خیال کوله چې هود هود شته ځکه چې دلایل به څنګه دی نه به دی نو دا دی ولې نه ولې زموږ د سترګو شل ما دې لا څه شل چې خود خود نه ام کان من غایبین یا ود غایبونه دا ونشته خود خود ته نه طائر معروف مارغه دی معروف منتن بدبویا وینسکی وغیرہ دته ابو الاخبار موي ابو الربيع ورته موي ابو سمامه ورته موي لشي وغیرہ دې ما زه وخت تیر کو غیر به دې سات نه ګورې لک شانتا فقای احدت ما ګرا چوي دا ما یې حاته کړی دا زه خبر شوم دې ما په هغه لم تحب به چې تا په حاته نه کړی تا علم نشته دلته وایي دومره مارغه راځي او سليمان اسلام دومره غټ بادشاہ دی دومره طالب هغه دی ته ته نه خبره خبره دا په مسله شو دا د امتحان خبره د مقصد الله الهام او رتبه فقط حسلمان مقابله د خدای په دې خبرو ابن کثیر هود هود باندې خوري ذکر دعوت توحید او حدیث پیش کړی دی وخت سرور شنو باندې خوري او توحید ورکړي ځکه چې دای ازمو کتابونه هود هود مردار خوري خاوال خوري ته هود دی نه چې ګندګو خړګو کې څه کوي اتاج باندې په سر باندې کوم شي باندې خوري چې هغه همیشه ګندري خوري هغه باندې خوري یا هلو نه راځي پلان کې مخره پلان کې یا چې مړ کا تکمار لړم دا باندې لکه چې د قتل دی دغه شانتي یا سره پنځه ماته ور کوي یا پدی پنځه ماته ور پدی دارو ماته ور کوي دا نهار ثم كل زينة من السباع وعن كل زينة خرب من التوب یا هغه چې ډېر سپین نقصان خو دا غوښه نه ده یا مردار خوري لکه جلاله هغه غوامي خشن عمر ګندګي خوري نو دین ګندګي خوري وجئتك من سبع انت كما قلت مثل صباح خارنا بنبعين تو خبر عظيم شان خبر تو نبا خبر داغه پر اهمیت ولا خبر یقین دا بیا وایا پیغمبر علیه السلام د هر څه نه خبر مې چې خبر ده څنګه ته ما غدا خبره کوي په دې نه پوه کوم ته ته په شیعان رد دی دی زه په نو چا رد دی هغه واقع دې چې امام ته هر څه معلوم وي دا خو امام د سليمان د وخت د پاګر نشو مې دا لاسته کې چې زموږ د وطن ډېر خلک دي پیغمبران نه برګان ته هر څه معلوم دي هغه روان دي دې دې پر روان دي چې ما دعا وکړم دې هغه روان دي دعا وکړي چې خپل مال راکړي پس یې څه خبره کوي څنګه یې دي په دې قبا کې راځل دي د کشف صدور کیږي او د کشف القبور کیږي او د حق نه خبر دي اګورا کله زړه دې خبر مو څه خبر نه ما یعنی کله زړه خبر دي دا ټول خبر بده ته مشهور خرافات رواني ګاډي وړي دا خرافات اصل کې یو سړی وو خواني پیدا وکړل هلته نشنا نشي خبرې کړې بیا به یاد کړې دي نو دا خبره دا خرافات خبرې دي ګاډي وړي خبرې نو ابتیا څوري خرافات خرافات کې ګاډي وړي دا ټول خرافات دي او تملک حکومت کوي خبره پوښ ولها اسمدین دا غیر پر اخ ته لولو اوس پکې چې دا چا خزه شي او مات شي کوي نو سبا کو نو ګور نو کله وایا د سړی نه خزه خلا الله علیه صلی الله علیه وسلم هغه دې جواب بس بس له کار نو الله ولا ورک بل بچي هغه نو په وخت ما نو په پوهې یو هغه نو لا خوا بس هغه خزه نو ما عجیب خبر بلای یو سن لاور خدای الله بیا جال احتمال و استدلال سړی خبر او بیا تا خبر خسن هاته بخی ما او کنه دا ګلاس ټوک دی ا دې بل په ځای راځه وای دا ټوک دی ولا هو زیات سپین دی نو عمل سپین دی کنه په دې پوښتې په امر برتانیې کې خزه بادشاہ ده ثابت شو کنه ته په هغه زمانه کې دوه زمانه وای په برتانیې کې خزه بادشاہ ده اګورا په دغه کې د بنگلاديش د خزه مشره ده اګورا ځان کې ته مونږ درای دا ټول خبرې اصل خبرې وفي سيد البخاري ابن عباس أن وسلم لما بلغه أن الفاس قد ملكوا بنت كسرى ولن يتلقوا له أم محمد بن جريري چې خذا قاضيه کې لشي او سهينه ده دا په دې وخت بیا نو قرطبي ګورا او احکام قران د ابن ربي وقيل اشباح امام حنیفه خدا قاضیه کې دی شي خلاف للائمه الثلاثه شافعی او مالک احمد دی نه او بیا د قدیم وی چې ابو حنیفه چې دا په اصطلاح د نه ملک قاضي کې دی نه ولې په قاضي کړه دا حکم ده که په اصطلاح قانون مطابق وکړه په اصطلاح نه پېژ نو دا غشن چې اشباح حواله وکړه لیکن مو صاحب نو خبره مو کو کله کله خبره کو او اوتیت ورکشیته من کل شین د هر قسم اشیاء او دا کل د پاره تفسیر دی ګوره ټول خو نه دی ځکه چې هر څه شي کنه د داوود علیه السلام سره چې حکومت ته هغه د بادشاہ سره شي د خضر نه سليمان سره د داوود سره سليمان سره شي نه هغه د بادشاہ او دا نه وخت یو قانون غرض مګر افاده د کثرت ته ګولې دی او اوس په دې کې د کثرت ته او دا غي عرش کې عظیم لوی د چا لوی سليمان هغه خو نه دی او د نور بادشاہ قد تختون شي یا د علی بسمت عرش عظیم دی استغفر الله استعداد د هوت واشها الله سليمان یا د هغه خل په شان کې چې نه کړی خل ته وګوره دا دی یا د زماني بادشاہ وجد قران مندلا وقومها سجده کوي نورتا ته الله نه بغیر دا څه غلط کار کوي خاصه کې شیطان اعمال به دي نو بلکې شیطان هره لې لارنا لا دا کی معلوم شو چې دومره علم هغه ته چې دغه کوم دی عبادت الله فقط دلته اوس الله د دې متعلق څه وزن الشیطان الله شیطان ورخصتل سجده دینه کوي یا تصدم السبیل تصدم الذی بن کړی سجده ورکی الله یا لا يهتدون لا نمني واقع دا چې کار کوي پټوي تاسو کار کوي الله دا د عبادت مربي د عرش عظیم خالق د عرش عظیم وای سننتو زګورم خبره خو وکړه خو ستاسو په خبره ګورم اصدقت الشنی کته په خپل وینا کې درغوچه دلته لقای کې پایت کې دلیل شو چې حاکم له پکار دی د خپل رعیت عذر دی پیش کوي او عذاب دی چتای او امتحان د رښتیا او د دروغ دی کوي د اوس امتحانم کوي او چې صادق شي نو بیا به معذور کی اذهب بکتابی ختم ویسا فالقه او مزوقت دا هذا وقت تخا القي الیهم دیتا پایت چې دیشو چې خط بلیګما مشرک تا د امام نه چې دعوت په ورسیږي اسلام دعوت وقد كتب رسول الله کیس کسرا و قیسرا و غیره ملک العربی چې کوم مخکې ته بخاری راواله او سلور ته یو ولسمه صفحه او دولسمه صفحه ګوري د پیغمبر خدا خاتونه عبد الله بن حذافه یا تحتوی او دی هری کلبی پیغمبر خدا خط راوړي هرقل کوي بصرا له دوه چې عظیم بصرا راوي ورسي مخکمه اوره تاسو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم سلام علی من تبر خدا نه دا پکې د شکر سب کتاب هذا د حکومت غواړي ما حکومت څه غواړي حکومت زګه غواړي چې خلکو ته دعوت اسلام ورکړي موږ په دې موږ ته تا او شندان او شندان کې راځو ورغله او خط داسې کې مهر بار او داسې دا خیر یو لسی پرې مرغې نشي هوا ګر خط خط ورټو عربي ورته او انه دا خط من سليمان دی او انه دا خط بسم الله شروع دی په نوم د الله وسته سليمان تی مخ شو بسم الله ورسول ما دا خو لیک کړه کنه او ور فرض مطلق دی دام پکې نه دام پکې او بیا خط لیکل دی بسم الله بدل طریقې ته ورسو السلام علیکم ورحمت الله یا من فلان الى فلان دا بلیکي او دا چې بیا هغه د خطون طریقې له خو دې بلا تفصيلات کوي نو بسم الله په خط کې لیکل دا پکې د هغه نه وروفه او پیغمبر خدا هم خط کې بسم الله به لیکل یو زمانه کې یو حق دا خبره وکړي خلک یې غلط کار وکړو دا بسم الله بي ادبي وګيږي خبره پوه شي بي ادبي د دې خلکو ته ویل غواړي بسم الله غواړي کتابونه کټ کړي الله چې بي ادبي ونشي انه من سليمان او انه بسم الله الرحمن او مضمون دې الله تعالی انه لا تعالی ځان موجد غني په ما باندې الله تعالی عليه ان مفسر شو یا ناسی درش مستری شو ځان دل مغني په ما باندې واتو راشي مسلمي تابعدار حکم کومه قاتل یا ایها الملأ وا د جرګې خلکو افتونی په امر زما په دې کاروبار ته مالا مشوره راکړي دا په کبل سوا د مشورې اصل خدا مشوره او مدد حاصلول په اړه باندې په امور مهمه وي ته دا خو د خدای کار دی د خدای خبر زنه ما قرآن او شاعر ته امر تیار دی کنه په امر شو خو تیار دی ما كنت قادر رمضان په تلکم کې خود حتا تشهدون حتا تصحابي قالوا الى خلق نحن اولو قوه من خواندان طاقت وبوحي وشمير جات اولو قوه شريك خواندان لجل سخيو والامر انك بيام خبر استاد حسن بصري واي سړي نو پوهیدل خبر کړو ته هم بیا دومره وکړي خبر استاد خته خبر صاحب خزه دي نو خيار وا فنزوري سوچ کوا ما دا کوم ته حکم ورکړي حس ورکی او مدارک وای که څوک دایت ته شته چې الک اورانه په کوم څه قرآن کې راځي دا وی کفر بل دی بل کفر دا خو د کافر کار دی هغه ولاو دا کار کوي وجلو هغه ذوی درانه د اهل ازل اسفق او دقه دا کار کوي تحتی ولی سلیمان توسوی بی اتمی دونی ننی بمال تاسو مال تلقی را کوئی فمال بانی اتمی دون واو دا جمع شو نو سلیمان وای دا چې خط راوړی دته موي او دا غیر چې خط راوړی هغه ته موي نو غایب به حاضر فرض کی او دا ټول حاضر او غایب پیغام دي تاسو مال تلقی را کوئی فمال بانی حاجت نشته فما آتان الله سچ مال الله لکړي خیر ما تاسو دا نه ورن تاسو لکړي آتاکم تاسو من المال الذي من جمته ما جئتم به چې الله تاسو لکړي نه غره مال آتان چې کوم مال الله لکړي خیر ور مما دا غیر آتا چې ورته الله کوم تاسو تاسو دا سره ورته بل انتم بهديكم تاسو په تحقو خپل باندې خوشاله دي دې غریب آیات من دې شي تحفه واپس کړه نو باندې کړه دا په بخاری کې بیا ګوره د کافر تحفه غسته شي کنه غسته شي حالات په وګوره کله پیغمبر رسول دي کله نه رسول کله وایي زه د مشرکانو قوت نه اخلم زبد المشرکین تحفه نه او کله یو سره دی کافر روان دی پیغمبر خدا ته پوښت کی تحفه څنګه راوستل کو به وی بیع دا حدیث کې دام شته چې د ایران د مصر بادشاہ لګیدل په خپل تحفه لګیدل دا منځګر لګیدل دي دام شوی بلکې تاسو په خپل تحفه باندې خوشاله دي تاسو دنیا ته اعلان دي ارجع واپس قاصد سوي بیا کلام کې حضرت پرجار رسول الیها واخبرها بما قام قاسم ورسېدو او خبرو چې سليمان خو قسم خو له خبره ایمان یې خو له خدا اجي له فلنا قسم دې چې ورته کوم بجنود الله قبلهم بیا ولا نخرجنهم بس دا وتوي هغه ته یو راځي په خپل فو اشوا چې تحفه نالي او طاقت داني مقابله سم کوله زه مطابق نو بیا وی ايها الملو ايكم يتي کم زه پتا دا لوګي ماته بیا شپ تخ دا غي باندې په خادم دی شي تابع دا تخي ولاو چې دا ورته خیر ته زما تر طاقت ته ما چې الله تعالی ورته طاقت نه دی دا وخت او څوک یې عقل وتخی دا تخبره او د سبې ګډ ور کی چې اې پوری کنه پوری کی دا وتخی څوک د الله قدرت وتخی ویلا لن اصدقا ناشنا بك امتحان تخلي قال عفريت ليلي عفريت خبيث مارد یو پیره دی گنده غندی بدماش د پیران یو بدماش پیری وی انا آتی که بنزه بیرارم خو خال اغیم تا پورت شد خپل زیان تی بکینا سو لکه وو بجی اتا بجی پیسلو تا دولس بجی یو بجی پورتا کی تا چی پورتا کی دا پیسلو نا دا ماسپخین نمخ یلش من صبح الى الظهر پی کل یوم او زما پر من طاقت شکره او امین مانا داری نشي نو سړي چې خدای ته بشي وی لا رسول سره علم کتاب دی اکه سليمان په خبره شي نو قال سليمان په کار دی یا اقول زلما غایب کوی هغه سړي سره علم کتاب دی دلته جبایو دلته دا دی امام راضي فرمایي او دقه خبره او اخر هذا القول امام وای چې الذي عنده المقدار الذي موصول له او عنده دا پکې سره دا او د سیرچی معلوم ثبوت په نظام مخاطب ما او تا ته معلومه ده چې د سره علم کتاب دا څنګه چې معلومه سوق دي هغه سلام یو خدای د موصول تاسو سره په معلوم ثبوت دویم په دغه کوم ساعت کې څراغ راشي کنه نو خلک وایي چې امتی د حضرت سليمان نه غوړه شو پاتې شو چې د لګور سات کې د نظر غو ما نظر نه غو دي دا زما یو مرګره خادم دې زما په مرګ کې کې دا وته له زه خو لاغین خو چې او دا څنګه کتابونه کوي دا د پیغمبرانو علیهم السلام د اولیاء د کرامت څخه نه دا د پیغمبرانو لپاره معجزې دي ګور دغه پیغمبر په حق دی دغه د هغه په اتباع کې پلان کې شو ورګره شي او هغه ته الله د مرتبه ورکړه ولکړي پکې پټ پټ سوچ نشته دا پکې وایي خیر خط خیراو خط کا عرش وی دا سری طرف علم کتاب دے زب یاکم تا تو خالا نہیں چھوڑتا ہوں پشتا تا نظر خطا او بیا مسلمان اسلام سوئی قلم ما را مستقلین دو شرکی دو قرار مونن دے خونس دمانی یہ حاضر نکل بی دار اصل عرش زمان وقت دا اللہ احسان دے دا د الله احسان دی تفضل دی زما ته استحقاق نشته دی نه زما عمل څه چې خامخا دی راشي او ليبلوني چې زما الله امتحان وکي الله امتحان کوي معنی معامله د امتحان کوي دا کار وکړي لکه څو سره امتحان کوي زه ناشکر کوم د نعمت اکه شکر واسه امکرو امکرو اشکر امکرو اصل شکر باسی شکر دزان لپاره تو جنا شکر کوي پر زما دې پروا ده شکر دې کریم عزت مند دې سزا نه ور کوي وی سليمان نکي لا شان ناشنا کې لا دې پاره تخته و دې چې طریق باندې کېږي چې هغه خپل طرف ته بدل شي چې ناشنا شي مونږ دا د پوهې امتحان ننظر وګورو تحتوي ایا دا لرمي معرفت یا دا حق سم لرمي کلم ما جات راوړه ما یو بار تشمس کړ یا ما زیاته کې ما په ځوان کو سليمان سلام چې پدان کې مدارخه اسلام تابع شین د سليمان په تابعداري کې د الله لپاره چې مربي د مخلوقات بیا په دې کې بعد چې بلقیس مسلمان شو سليمان د خپل قوم سره وایي الله اعلم لا توجد په دې قصه کې ناشنا ناشنا خبرې لا پکې نه شي ولقد ارسلنا الى ثمود قام صالحا قام خلق ثمود انت یو بل قصه یو تن نبی صالح علیہ السلام او مضمون دا چې ولې دا ارسال په دې لګل په معنا کې قول پروت دی مال کم شي تبي راشي بد راشي بد راشي نو تطيرنا قالوا تطيرنا اصل کې تطيرنا تا تواشوا تو پتا کې مدغم شوا حمزه ده وصل لاله نو قالوا اتطيرنا نو چې بیا پکې راغې مخکې قال او قلاب راغې نو حمزه لاله په وصل کې قالوا تطيرنا یو رهت په جماعت د مذکر نه یو خبر دا نه اعتراض دې زړه لپاره تاسو ته تفنا کوي شته دوی یو سره دوه سره وې دې ثلاثه رجال اربعه رجال خمسه رجال او سته رجال عشره رجال اقوا به سره دلته کوئی جماعت وی او جمع او دا غینه پس موجود دې نن دې د دې لپاره نو جماعت نه مذکر شو چې کاری سی ویل خپل نو په ازواج کې خمسه زوادین لیس فی مادون خمسه زوادین نو التبهم په اړه راځي راځي چې زواد دا خو جمع نه ده او خمسه التبهم دا خبرې کو یو شو او تاسو یې خمس درجه څخه مده دي څه مطلب دی پنځه سړي دا پنځه چې مبین دي او رجال څه شو مبین شو وای ستا په خبره نه پوهېږم ما يريد من دی ليس المرء ان يريد معنى الشخص ومعنى نفسه بل ان تسعه من الاشخاص من انفسه يرهت يرهت دا نه په خپل ډله دا را چې کوم دی دا نه راځي دا مبين دی د تساو دا نو خبرو کې د تعلیمات په یاد نه ګورې او چې څه په یو تیار نه بیا خو به حتی نه وې ما دا خبره واسطه الله سو دا راحت دا نه کړه راحت وګورا څنګه انجام مگر ان دمرناهم من جهالات سو دې ترو ان ته غار کې ناس او دا صالح علیه السلام باندې شپې باندې مسکې نو چې جمعه تلاشي یو ورکوش الله پاک غار نو تر غار کې ناس خلاص او ظلم سره خراب بس ما کسان چې ایماندار او متقین ولوطا وارسلنا لوطا لګل موږ علی السلام پاوه چې خپل قوم ته ویل اتاتم پانتا چې تاسو تاسو نه کار عمل تا او تاسو تاسو لیدون کې خپل وړي هغه څه تاسو ورکو سوتا د وایي خواهشاتنا سوار زنانو بلکې تاسو یو قوم یې نه پوهه جهل ته غني خبر راکوي پوهه د خپل پوهه مطابق علم نه کوم جهل مرکب نو جواب دکوم مگر ویلی وبلتا خدا سے آل دنو تو دا تابدا دنو کی او بس من قال دکوم دخپل کی ولی انه اناس دا یو جماعت ته یا ته هر ځان پاک ساتي دا کوئی خان دی ګوره ایدا کا ته خود پاکی وای کوئی پاکی نه دا خدان ګنده من پاک مفا خدای نه خان دی ګوره په دې سره پنجاب بس موږ په هدا غلره مگر دې دا قدر نام نن دا غلره غلره نه قال په وام تم عليه مطر ولكن بعد من باران راځي ان شاء الله سنا غاوي باران دی ورسو وای حمد دی الله له سلام دی بندګانو باندې چې الله ورکړي په دې باندې د درې نقطې بیان کشاف والا وای چې ورست په دلایل د توحید وای مدعات الصلاه الحمدلله والسلام او د رسولانو سره کار شو محمد د الله په دې قصو باندې د په دې قصو کې د الله پوره قدرت کار شو او د پیغمبرانو معجزې ثابت شوې نو په دې کې شو کې سو کې د توحید مسلې او د معجزات خبرې ثابت شو په دې د الله حمد وایا نو دې خبرې شوخه یا په دې شو کې سو کې د الله د توحید خبره او د پیغمبرانو د معجزات خبرې ظاهر شوې او سم پیغمبر ثابت کړه چې ته معلومه ته خبر شوې د الله حمد وایا په دې نعمت بل فقيل هذا امر حمد وایت حالات شو حالات شوی د کفار د نمونه او سلام په انبیاء باندې هغه ته سلامتی او د شاباسه